د امریکا سره د تړون په لاسلیک سره د امریکا غلامانو خپله اصلي څېره افغان ملت ته لا ډېره بربنډه کړه. موږ لا پخوا په ځلونو ویلي وو چې دا کسان امریکایي اجرتي مامورین دي چې د څو ډالرو او امریکایي اعتبار ورکولو لپاره له امریکا راوستل شوي په افغاني جامه کې زموږ په ملت تپل شوي او اهداف یې هغه امریکایۍ ګټې ساتل دي چې په افغانستان او سیمه کې یې لري. نن هغه ده ډېره ښه روښانه شوه چې د اشرف غني په نامه د کابل ادارې د نوي مشر له خوا بې له دې چې له امریکا سره د امنیتي تړون او افغان مسلمان ولس د غوښتنو تر منځ د خپل مسوولیت په دایره کې فرصت ولري او سنجونه وکړي، د هېواد دننه او د باندې حساسیتونه درک کړي، په دې اړه د هېواد د دیني عالمانو، مجاهدینو او نورو متعهدو قشرونو ږغ واوري، په مورد یې الهي ارشادات په نظر کې وساتي، د ملت اوږدمهاله ګټې، وقار، عزت، اسلامي ارزښتونه او د دې ویاړلي ولس د ازادۍ غوښتنې پخه او نه بدلیدونکې روحیه په نظر کې ونیسي، دا د له امریکا سره یې د هغو د یوه مامور په حیث د هیواد پلورنې رسمي سند لاسلیک کړ. موږ د ارګ د نویو چارواکو دا عمل د شرم او افسوس وړ بولو. دوی په دې عمل سره له خپل دین، خپل ولس، تاریخ او خپل هیواد سره نه هیریدونکې جفا وکړه. دوی د خپلو آني سیاسي ګټو لپاره د موجود بحران تمدید ته زمینه برابره کړه، د سولې په نامه غولونکی ږغ یې د لا رسوایۍ سره مخ کړ. نور نو افغانان په دې پوه سوي چي د دوی د سولي نارې سورې هسي د ولس تیر ایستل دي او بس. هغه کافر متجاوز دښمن چي له هیواده په تیښته وو دوی ورته د لا میشتیدو فرصت ورکړ. موږ باور لرو چې دغه ډول کاغذي اسناد به زموږ ولس له مقدس جهاد ځخه را ونه ګرځوي او نه به پر روان جهاد کوم اغېز وکړي. موږ یو ځل بیا د اشغال په اړه خپل دریځ روښانه کوو او هغه دا چې د مسلمانانو په خاوره کې د کفري مسلحو لښکرو د پوځي تاسیساتو او استخباراتي شبکو موجودیت د مسلمان وطن پر ځمکه او هوا د هغوی برلاسي له ټولو دیني، ملي او انساني اصولو سره په ټکر کې دي. موږ الله تعالی دیني اصولو ته په متعهد ژوند تېرولو مامور کړي یو، نو ځکه به هېڅکله دا ونه منو چې د کفري پوځونو په شتون کې له خپلې جهادي داعیې پر شا شو. موږ په داسې حال کې چې دغه امریکايي سند د خپل مسلمان، ازاد، سرلوړي او مجاهد ملت په نمایندګي ردوو، د هېڅ اعتبار وړ یې نه بولو او هېڅ افغان تبعه منلو ته ژمن نه بولو. په امریکا او غلامانو یې غږ کوو چې موږ به ستاسو په وړاندې پیل شوی مقدس جهاد او د ازادۍ مبارزه تر هغو جاري ساتو تر څو مو چې هیواد په بشپړ ډول له امریکایي وحشي منګولو څخه نه وي راایستلی، یو مستحکم اسلامي حاکمیت مو نه وي اعاده کړی او خپل ولس ته مو بیا هم تاریخي ویاړ نه وي ورپه برخه کړی. په دې هدف کې له موږ سره ټول ولس مل دی زموږ جهاد د الله تعالی په نصرت او د خپل ملت په بې درېغه قربانیو سره روان دی او د افغانستان ازادي، د اسلامي حاکمیت مینځ ته راتلل او د نااهلو غلامانو مجازات د هر باضمیره افغان هدف او موخه ده. داسې جعلي سندونه به زموږ د ولس د روان جهاد او مقاومت مخه په هېڅ ډول هم ونه شي نیولی. او لکه نورې امریکایي دسیسې او ستراتیژۍ دغه وروستۍ هغه به یې هم له نامرادۍ او ناکامۍ سره مخ وي. د دې تر څنګ چې د تړون لاسلیک کوونکي او حمایه کوونکي به د تاریخي غلامانو په نوم د افغانانو په تاریخ او ذهنونو کې ثبت کړل شي، زموږ ملت هوډمن دی چې د فرصتونو په راتګ سره به د امریکا سره د تړون لاسلیک کوونکو غلامانو ته هم د شرعي محکمې